نو معنا عقیده د مسلمان دا په کم ځای کې دا په زړګي د مسلمان کې زړګي د مسلمان په شان د چا دی د شیشه په شان دی اسنه ده لکه کټوي لا دې زمونږ زمونږ دا زمونږ دا زړګي دی الله کټوي نه کی مسلمان زړګي د مسلمان با په شان د چا ایرورا شیشه شیشه یعنی زړګې د مسلمان با پشان د شیشه نو دا عقیده د مسلمان با پزړه د مسلمان کی زړه د مسلمانې مشابه کده شیشه سره ولی شیشه کې درې درې خاصیتونه دي نرم عالم پکې سخت عالم پکې صفا عالم پکې شیشه را ماتول را ماتول د شیشه آسان کار دی کګران ډیر آسان او چې د سه ګوره نرم ده کا چې لاس باندې سه ګوره نرم ده کا کلکا کلکا ده سختی پکې ده دا خیسته رڼا د توحید سو ختموله نشي کان لها کوكب دري پړقیدونکې یو قدو اوس دیوا ورته وخت دې دې خطر ته دیوا په کم ځای کې دا په زړګي د مسلمان کې اوس دیوا خو څه غواړي کنه رورا تیل خو غواړي کنه به تیلو دیوا بلیږي خا اوس وای وره نو یو قدو عقیده د مسلمان پزړه د مسلمان کې عقیده د مسلمان پزړه د مسلمان کې اوس دا خو پزړه د مسلمان کې پرته دا په زیبانی دلا خو یو تیلې پکار دی بلې دل پکار دی اوس بدا په سبا نه بلیږي نو د پتیلو د ونی برکتی باندې نو تیل د ونی برکتی سمانا مانا په قران باندې تیرو دونه برکتینه مراد څوک دی قران اوس دا عقیده د مسلمان چې په زړه د مسلمان کې پراته ده دا به ولېږي را سرګندېږي با را ډاګ ډاګ ته کېږي با نو په تیلو د ونه برکتی باندې وای کنه چې داګه د قران او د سنت تیل دی نو د قران او د سنت په تیلو باندې بدا بلیږي وس او لکه څنګه چې د زیتون ونه ګره ونه نه مشرقي طرف ته نه مغربي طرف ته نو قران قران مقدس نازل شوی په حجاز مقدس او حجاز مقدس هم نه مشرق طرف ته او نه شا طرف ته مغرب طرف ته بلکې د دنیا په سنټر دی منه د مسلمان بیان کا ورته وام نه رسیږي نو قران کې خیر شته خو کله د مسلمان څه شي ورته ورسیږي رو روایا بیان د مسلمان دا خیسته قران څوک بیان کی او په طریقه د قران بیان کی نو نور علی نور څه شي وایا هدایت کوي الله خپل رڼا ته هغه چاته چې خوښ شي بیا خو نه هم کنه ها بیا بیا ويضرب الله یو کس وای مختصر هو چې څو خویل شي الله یا د بلبل بلبل نزدکا یا د پتنګ نزدکا یا د فرهاد نزدکا یا د مجنون چانه کم نارین ګټ کم سړی لا تلهیهم تجارت چې نه غافل کوي دی ولره تجارت او نه غستل خرڅول د ذکر د الله نه سارے دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے د تګي د شګي ګل ګمانو اچ شی په لاس رانه د تبام څه شی په لاس رانش او ک ظلماتن دا اوس بلعم د مشرک د نورو عملونو چې شرک هم شته عملونه هم ګند دي مخکې کم مشرکو چې شرک یې کړي خو عملونه یې سو خو او دا کم مشرک وایا وایا او کله چې دی بلل شي الله او رسول د الله ته د لپاره چې فیصله وکړي د دیو ترمنځ ناګانا یو ډلا منهم د دیونه اراس کون کې دی و ایا کلهم الحق او کوي د دې لپاره حق یعنی فائدہ په دې دین کې یا تو الیه مزین راضی دیتا منډه وهونکي مسرعين دی یریږي چې الله په دی باندې ظلم وکي بل اولایک هم هم الظالمون بلکې دا کسان هم دي دي ظالمان انما کان قول المؤمنین اوس د مؤمن دا تقابل دی یقینا دا وینا د مؤمنانو کلا چې دی بلل شي الله او رسول د الله ته د لپاره چې فیصله وکړي د دې ترمنځ دا چې وای با سمعنا چې جمعه فیا کل ما فی الكتب المتقدمه چې پای کې هر هغه څه جمع کړی شوی دی چې په پخوانو کتابونو کې دی نو ما ته پته ولګی دا چې دا د الله د طرف نه ده نو ما اسلام راوړ هغه د آیاتو و مې یوته الله چا چې تابعداري د الله وکړه په فرایضو کې د رسول د الله وکړه په سنتونو کې ويره د الله نه په کړو عملونو کې او ځان وساته د اند ګناونو نه دا کسان هم دي دي کامیاب او قسم خری دیو په الله باندې په سخت قسمونه دیو کته مرو کې دیو ته نو له خرجون دیو بوزي د خپل مالونو او د خپل اولاد نه دیو محبوبا ته اډر کوا هغه تابعداري د شریعت موافقه لازم علیکم هغه پتا سو لازم دا تاسو د دین د الله د نبی د الله د پیغمبر د هغه تابعداري اختیار کوي سړیا سلا په مکه وای ان الله خبير مما تعملون الله دې خبردار پښتا سو عمل کوي ته تابعداري د الله وکي او تابعداري د رسول وکي فین تولوا کم مومنان کم مومنان وعمل الصالحات چې عمل نه کړ دې هغه مومن مراد دې لا استخلفنهم فی الارض چې خامخا خلیفګان بکې دی ولر الله پس مکه کې لکه څنګه چې خلیفګان کړیو آ کسان چې مخکې د دیونه کشر عمر والا الله صلاحیتونه ورکړي الله یو یو خدا ترسي الله نه یرا سیوا جی بنو جوانو هغه د پادری زنانا چې کله په دې اده پادری زنانا چې ملنګانو بوتلې وا ول محمد ابن قاسم راجا راجا ظاهر دې کسره هغه چې ملنګانو ته ویلو چې په سبب بچیږم نو محمد ابن قاسم نه هغه خپل بیبي راولېګا زمون خانقاه ته خپل بیبي راولېګا نمنګ به یو جړا کړنچا یو وظیفه دا هغه په خونو ته به کامیابېږي کله چې محمد ابن قاسم روا وختونه اول هغه هغه جونګړه باندې ورغی هلا نو ملنګانې خو گرفتار کړ خو سره رزنانه وی چې زه د راجا ظاهر چې کومه ده د بادشاہي وخت بیبي ما اته څنګه څنګه راغلي غټوله کہانی بیان کړله محمد ابن قاسم هغه سره کسان کړو دا ورسوي ثم ابلغهما امانه دین کې رونو رحم ده دین د ترس دین ده دین خو دنیا خلکو اسه په داسې انداز چې وهل دی او ټکول دی او راکاګل دی او بربریت دی او ظلم دی او دا خو د رحم دی کله چې مکه فتح وشولا الیوم یوم الملحمه نبی علیہ السلام الیوم یوم المرحمه نن د رحم ورځ ده نن د کرم ورځ ده مسلمانانو غلبا مسلمانانو چې کله غلبه رااله نو مسلمان به ترس کوي رحم بای ترس بای مهربانی بای درگذر بای معاف کول بای لا تسریب لا تسریب د مسلمان حال دا دی محمد ابن قاسم ولدا بوزه او چې کله د راجا ظاهر چې کوم دی یعنی د بادشاہي وخت معنی ته نږدې شوی نو الته دا پرې دی تاسو ته راځي کله چې کسان روان شو ورته زه په دیو وسه اعتماد وکړ دی هغه ویل کله چې دا د کسان ور سره روانې دل چې دا راو جوان څوک دی ودا زمون سالار دی محمد ابن قاسم دی دې زنانه په ځای باندې ودرې ده وېزا په داسې خلکو څه اعتماد وکم په ملنګانو ما اعتماد وکا زما عزت تار تار کا زستا په دې کسانو باندې څه اعتماد وکم زه د بادشاہي وخت بیبي اما بادشاہ بادشاہي وخت بیبي سره به بادشاہ زی محمد ابن قاسم ټیک دا دام نوای چې غدر برا سره وکی وای کله چې روان شنه محمد ابن قاسم د ته وی چې زما مخ کې زما ما ته وتلار د شابه خې پردای زنانه چې پتا مې نظر ونه لګی نو جوان دی خودداری په کې دوره عجیب ده ولې با الله د داسې خلکو مرسته نه کوي کله چل ته ورسېده ای ورته ټول لرو ګذر ورته خو دا په دې تر برازي د سي برازي د سي بدا قلا فتح دا دا په دې طریقه کې کله چې وراله ولته څنګه رااله هغه د ملنګانو حال بیان ک ولته د شاه سره مقابله ده و ظالما دا محمد ابن قاسم اوس دا د دې د استاد د درشل نه واپس شه هغه خلق دی تور سره مقابله نشي کوله راشه سر نګون شه پاپ خپل زد باندې ولاړو او سحر په کا ترتیب باندې څنګه چې زنانه ورته په کلا باندې حمله وکړه ملک فتح شو دوه کال محمد ابن قاسم په دې علاقو تیر کړي دا داګه په کاته کې بوس دا د عمل نامې لیکل کیږي کله چې واپس لاړو نه بادشاہ وخت هشام الله ورته بس کوم ده بد غضب کړ ځکه چې دا یو عجیب صلاحیت والاو دغه سلور میاشتې د خپل بیبي سره تیرې شوې او ورته الله بد غضب کړ او هغه نوجوان د دنیا نه داسې لاړو فرمانونو کې نیمګړی ارمان خو ان شاء الله تاسو پوره شوي وای کله چې ده ده وې دې هغه جلات تاسو د سې نوجوان چرته لیدل له تاسو دې دې د رزړه صبر وای او په کومه ګناه وجه نه ولا یمکنن لهم دینهم الذی فهند او پسین باندې د مسلمانانو غلبه رااله دا د محمد ابن قاسم دو دو کاله په دې علاقو کې او په بدل کې بور کې الله دی او تا پس دې یری د دیونه امن امن وای امن وای یعبدون دی بندگی بکئی دیو زما حصدار بنا گرزئی ما سر حصے مذکورہ وای د دې آیاتونو نه خلفای راشدین کې خلافت او مقبولیت عند الله کې ثبوت چې دا د الله په دربار دغه خلافت قبولو امن او امان راغې په دنیا کې شرمخانو با ګډه نه ماتولې الله دسی امن نبی علیہ السلام یو زمانہ بدا سی عجیب ای صحابی ته کته ژوندې وی لو کنت حیا کته ژوندې تب یو زنان ویني مملوءه من الحیل چې د کالو نه بډکې لا یشرکو هر څه د سلسله خو چې امن نه هر څه د سلسله خو چې امن نه الله چې په قریش مکه باندې نعمتونه شماري نو الله فرمایي وا امنهم من خوف وا قریشو د یاره نه ما تاسو لا امن درکا امن یو خسته زندگی یا عبدوننی عبادت وکي زما ګمان دې نه کیا کسان چې کفر کړي چې دی واجز کې الله لره پس مکه کې من در رب نه بو تختی و ما واهم النار زید استوګ نه د دې اور دې او ډېر بد زید ګرځې دوه د جهنم یا ایه الذین